اسم بسې قسمت مصدر و مشکو مشتق و جامد مصدر آن کې دلالت کنه د برکارې در اخر معنی فارسی شدن یا تن باشد دون الضرب زدن والقتل کشتن دې نمک کې د فعل بیان و چې فعل څه ته ویل کېږي او به په فعل کې مختلف هغه تقسیمات هر کله چې فارغ شه مصنف علیه الرحمت د تقسیماتو نه په فعل کې نو شروع وکړه په تقسیماتو کې په اسم کې دلته د اسم یو تقسیم صرف هغه کړی دی چې اسم هغه څو قسم ده او دغه تقسیم په کم اعتبار سره ده نو دلته تقسیم د اسم هغه په اعتبار د اشتقاق او عدم اشتقاق سره ده چې اسم په اعتبار د اشتقاق او عدم اشتقاق سره په درې قسمه ده یو مصدر ده بل مشتق او بل جامد اوس درې نه مخکې چې موږ دغه درې اقسام او هغه تعریفونه وکړو نو دا وایي چې اشتقاق څه ته ویل کېږي لغت او اصطلاح او بیا د اشتقاق هغه قسمونه اشتقاق په لغت کې په معنا د تیرولو او شلولو سره راځي او په اصطلاح کې اشتقاق څه ته ویل کېږي په اصطلاح کې اشتقاق دې ته ویل کېږي ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى چې د دوه الفاظو ترمنځ اتحاد معنوي او اتحاد لفظي وي یعنی دوه الفاظ داسې وي چې د هغې په مابین کې مناسبت وي هم په اعتبار د لفظ سره هم په اعتبار د معنا سره نو دې ته ویل کېږي اشتقاق لکه مثال په تور مونږ وایو چې دا ضربا د ضربون نه مشتق دی نو اوس دلته د ضربا او د ضربون په مابین کې اتحاد او مناسبت هم لفظا شته هم معنا شته لفظا مناسبت اداره چې دغه فا سرا او با دغه پر مصدر کې ضربون کې هم دي او د ضربه څخه کې هم دغه حروف موجود او معنا مناسبت اداره لکه څنګه چې ذرا د ضربون مصدر کې هغه د معنا مصدری پرته د حدث نو دا ځان په دې ضربه کې هم د حدث معنا پرته ده دې دواړو الفاظو په مابین کې دا ضربه مونږ وایو دا مشتق دی ضربون نه نو دواړو په مابین کې هغه اتحاد لفظي او معنوي دواړه شته دې ته ویل کېږي مشتنه اشتقاق بیا دا کوم لفظ چې هغه مشتق شوی وي دې ته ویل کېږي مشتق او دا کوم لفظ نه چې راوستل شوی او مشتق شوی وي هغه ته ویل کېږي مشتق منه بیا اشتقاق په څو قسمه ده نو اشتقاق هغه په درې قسمه ده یو ته ویل کېږي اشتقاق صغیر بل ته ویل کېږي اشتقاق کبیر او بل ته ویل کېږي اشتقاق اکبر اشتقاق صغیر ساده ویل کېږي نو اشتقاق صغیر دې ته ویل کېږي ان يكون بينهما تناسب باللفظ والحروف والترتيب چې اشتقاق هغه تغییر دې ته ویل کیږي چې د مشتق او مشتق من حکم ما بین کې اتحاد او مناسبت وي هم په اعتبار د لفظ سره هم په اعتبار د ترتیب سره په اعتبار د لفظ سره دا مطلب چې هل تکم حروف وي هغه دلته هم وي او په اعتبار د ترتیب سره چې دغه د حروف ترتیب یې یو شان کوي لکه مثال هم دغه چې تیر شوی مثال چې دا ضربه مشتق دی ضربونه نو دې ډول په مابین کې چې دا کم اشتقاق دی چې ته ویل کېږي اشتقاق صغیر ځکه چې دا ضربه او د ضربون حروف هم یو شان دي او بل دا چې هغه ترتیب د حروف هم یو شان دی ذات چې څنګه په دې مشتق منه کې مخکې د راور پسې د بعد دغه شان په دې مشتق کې هم دغه ترتیب دی نو دې ته ویل کېږي اشتقاق صغیر بل د اشتقاق کبیر اشتقاق کبیر چاته ویل کېږي هغه دې ته ویل کېږي ايكون بينهما تناسب في الحروف دون الترتيب اذا مشتق او مشتق منه ترمنځ هغه مناسبت او اتحاد په حروف کې وي خو په ترتیب کې نه وي حروف په دواړو کې یو شان وي او ترتیب د حروف هغه یو شان وي بلکې تقدیم او تاخير پکې وي لکه مثال جبازا لفظ جدا مشتق ده د جربنا دا جذبه مشتق منه کې جیم مخکې دی بیا ځان ورپسې بیا با او په دې مشتق کې جیم دی بیا با بیا ځان دی نو حروف د دوارو یو شان دي خو ترتیب د حروفو کې فرق دی تقدیم او تأخیر په کې شته دي ته ویل کېږي اشتقاقي کبیر بل د اشتقاق اکبر اشتقاق اکبر چاته ویل کیږي نو اشتقاق اکبر دې ته ویل کیږي ان يكون بينهما تناسب في المخرج دون الشروط والترتيب چې د مشتق او مشتق منه ترمنځ هغه مناسبت او اتحاد وي په مخرج کې په حروف او ترتیب کې هغه اتحاد او مناسبت نه وي صرف په مخرج کې سره دغه دوه حروف هغه مناسبت پکې وي اتحاد پکې وي لکه نعقل فزنا حقنا نو اوس نعقونا حق کې هغه دغه اشتقاق اکبر دی ځکه چې دا نعقه کې عین دی په دې مشتق کې او په مشتق منه کې هلته به هاذا او د عین او ها مخرج کې اتحاد دی ځکه دواړه د حروف خلقي نه نو په هغه مخرج کې اتحاد سره او ترتیب و غیره حروفو کې نشته دې ته ویل کېږي اشتقاق اکبر به د تصرف د اشتقاق نه اشتقاق کوم مراد وي اشتقاق صغیر ترې نه مراد دا و د اشتقاق هغه اقسام او د اشتقاق تعریف او د دې نه روسته اسم په اعتبار د اشتقاق او عدم اشتقاق سره هغه په درې قسمه ده یو ته ویل کېږي مصدر بل ته مشتق او بل ته ویل کېږي جامد او د دې هر یو تعریف سره نو مصدر دا صيغه د ضرب د په لغت کې په معنا ده زید وصل سره زید وصل ته ویل کېږي او په اصطلاح کې دا څه ویل کیږي اصطلاحي تعریف ادارې چې مصدر هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه دلالت کوي صرف په وصف باندې او په اخر د معنا د فارسی کې تن یا تن لفظ راغلی وي نو دې ته ویل کېږي مصدر دلالت کوي صرف په وصف باندې د وصف نه مراد هغه معنا مصدری د حدث نه مراد دی هغه کار اذا مصدر په دلالت کوي په حدث باندې او بل دا چې په معنا د فارسی کې به اخر کې دن لفظ یا تن لفظ راځي لکه مثال مو وایو الضرب نو د ضرب معنا د زدن وستازدن دا ذات هغه معنا مصدری شو او اخر کې دغه دا لون هغه علامه دې مصدر شو یا د قتل معنا مملو القتل قشتن نو په دې کې یو معنا مصدری را له هغه ملکول او بل پکې هغه د تن لفظ هم راغی دې ته ویل کېږي مصدر د مصدر تعریف دانو چې مصدر هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په وصف باندې او په آخر د معنا د فارسی کې تن یا تن لفظ راغلی وي فارسی کې او په پښتو کې عام طور سره هغه کې آخر کلام ساکن راځي الضرب وهل القتل مړکول او په اردو کې اکثره راځي نه نو الضرب معنا مارنا اخر کې ناراض دا د مصدر هغه تعریف شو وزلتا دغه مصدر تعریف کولا شو یو دلته به مصدر دی بل اسم مصدر دی د مصدر او د اسم مصدر په مابین کې څه فرق نو د مصدر او د اسم مصدر په مابین کې بعض علما فرق نه کوي او بعض هغه فرق کوي هغه وایي چې مصدر چاته ویل کیږي هغه وایي مصدر دې ته ویل کیږي چې دلالت کوي په وصف باندې او بل دا چې د خپل فعل هغه حروف کې موجود وي یا لفظا یا تقدیرا یا تعویذا او حروف به د خپل فعل سره برابر یا ول هغه نه زیات وي کم بنوي چې کوم چې دا درې شرطونه وي هغه به مصدر وي او کدا شرطونه پکې نه وي هغه به اسم مصدر وي لکه مونږ هم دا ضربون وو دا وخت نو ګوره ضربون دا وخت مصدر دی ولی ځکه چې دا دلالت کوي په وصف باندې بل دا چې د خپل فعل هغه ټول حروف پکې موجود دي ضربه کې ضربه دلته هم دغه حروف موجود دي او دغه حروف د خپل خیال سره هغه برابر دي دا ضربون دا مصدر شي د اسم مصدر مثال لك عطاء دا عطاء عطاء دا اسم مصدر دی په دې کې اوس دغه شرایط هغه مفقود دي اول موږ دا ویل چې مصدر به هغه وي چې دلالت کوي صرف په وصف باندې او عطاء دا دلالت صرف په وصف باندې نه کوي بل پکې په دې کې هغه معنا د اسمیت هم پکې شته ده کله عطاء ان چاته ویل کېږي نو عطاء ان دا صرف د ورکې تنه ویل کېږي بلکې عطاء ان د ورکې د پاره د یو نوم حیثیت هغه اختیار کړی دی چې هغه شی چې ورکړي شي د هغې د پاره د عطاء ان نوم ګرځېدل دی او بل دا چې د خپل فعل هغه ټول حروف پکې موجود نه دي ذکر دې فعل راځي اعطى يعطي اعطاء نو اعطاء دا مصدر راځي دا عطاء اسم مصدر راځي وتعطاء کی د خپل فعل ټول حروف نشته ده ځکه اعطا کې په اول کې حمزه ده هغه حمزه په عطاء کې نشته ده نو دې ته ویل کېږي چې اسم مصدر ورته ویل کېږي نو مصدر بدای وی چې دلالت کوي په وصف باندې د خپل فعل ټول حروف هم کې لفظا موجود وي لکه ضربن او یا په کې تقدیرا موجود وي لکا هودن نو هودن دا سی فعل راځي حدا په اصل کې حدا یو نو دلته وخت د فعل ټول حروف پکې موجود دي خو تقدیرا ځکه هودن په اصل کې هدایون او قاعده پکې جاری شو هودن ته نه جوړ شو نو دلته هغه یا موجوده ده په اصل کې اگر چې اوس پکې قاعده جاری شوې ده او هغه یا په الف سره بدل شوې ده بیا حذف شوې ده نو دې ته ویل کېږي اوس مصدر یا مثال د خپل فعل حروف پکې موجود وي تعویزا تعویزا لکه مونږ وایو چې ویعتون مصدر د دې نه عیلتون جوړ شوی دی نو دا تا په بدل د هغه واو کې راغلي چې کوم په اول کې ویعتون نو تعویزا پکې د خپل هغه فعل ټول حروف موجود چې دا هم شیخ او استدامه مصدر چې دا شرایط کې نه وي هغه ته ویل کېږي اسم مصدر لکه مثال عفوا انتو یا کلامون او سلامون شو وغیرہ دا شان ته نور الفاظ راوا د مصدر او اسم مصدر په مابین کې دا فرق واځي علما بیان اوس مصدر تعریف کومګو کوو د مصدر نه څو شیان جوړیږي نو موږ ویلي چې د مصدر نه ټول شیان جوړیږي په هغه کې شپږ افعال دي او شپږ اسماء دي افعال کم کم دي نو افعال کې امر ده دا ماضي مضارع امر نفي نهي جحد دا شپږ افعال او شپږ دنا اسماء مستقیږي او جوړیږي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه اسم تفصیل اسم اعلی او اسم ظرف دغه شپږ اسماء تر نه هغه مشتق کیږي د مصدر اوس دغه خبره دا ده چې مو کوایو چې دا ضرب صرف د چا نه مشتق شوی دی ضربون مصدر نه مشتق شوی دی یضربو خو موږ د ضرب نه جوړو دغه شان ته ضاربون مضروبون د اسم فاعل مفعول دا ټول چې موږ جوړو نو د چا نه جوړو د فعل مضارع نه جوړو نو دا خبره صحیح ده چې دا مصدر نه دغه ټول شیان مشتق کیږي دا هغه نه جواب دار چې دغه اشتقاق هغه عام دی که بل واسطه وي که بغیر د واسطې نه وي بغیر د واسطې نه لکه د مصدر نه ضربه مشتق شوی دی او واسطې مثال لکه دا باقي نور شیان چې هغه مشتق دي د مصدر نه په واسطې د فعل ماضي وغیرہ سره مشتق نو دا هغه بیان د مصدر چې مصدر په لغت کې چاته ویل کیږي اصطلاح کې چاته ویل کیږي او به د مصدر اسم مصدر کوم ابهم کې فرق او بل دا چې د مصدر نه هغه څو شیان مشتق کیږي بل مشتق ته مشتق چاته ویل کیږي نو مشتق هغه په لغت کې په معنا د جوړ شوی او وستل شوی سره راځي او په اصطلاح کې چاته ویل کیږي نو اصطلاحي تعریف ادارې چې مشتق هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه د فعل نه جوړ شوی او مشتق شوی وي او دلالت کوي په ذات مع الوصف باندې یو خدا چې دا به د فعل نه مشتق شوی وي او بل دا دلالت به کوي په ذات مع الوصف باندې هم به دلالت په ذات باندې کوي هم به د غذات په یو صفت باندې دلالت کوي دې ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي مشتق لکه مثال متور زاربون دی او زاربون دا اسم مشتق دی دا جوړ شوی دی یزربونه او دلالت کوي په ذات مع الوصف باندې دلالت هم په ذات باندې کوي په دغه وهم کې باندې هم د هغه په صفت باندې دلالت کوي چې هغه ظرف دی دې ته ویل کېږي اسم مشتق ورته ویل کېږي دا د اسم مشتق هغه تعریف بل جامد دی جامد چاته ویل کېږي نو جامد په لغت کې ویل کېږي خوش او سخت ویل کېږي او په اصطلاح کې تعریف دار چې اسم جامد هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه نه د چانه جوړ شوی وي او نه په څوک جوړ شوی وي او دلالت کوي صرف په ذات باندې نو هغه ته ویل کیږي چې اسم جامد ورته ویل کیږي نه د چانه جوړ شوی وي او نه په څوک جوړ شوی وي او دلالت صرف په ذات باندې کوي لکه مثال رجلون رجلون دا وخت دا لفظ نه د چانه جوړ شوی نه په څوک جوړ شوی او دلالت کوي صرف په ذات باندې چې هغه یو شخص دی یو سړی دی په هغه دلالت کوي دا هغه جامد دی نو دا و تعریفونه د مصدر مشتق او د جامد هغه تعریفونه بل دین اخو د تاسو مصنف دا یو خبره کوي وایي چې دا مصدر او مشتق دا به خپل فعل تابع وي په دې کې چې دا ثلاثي راځي رباعي راځي مجرد راځي مزید راځي نو دا د خپل فعل په دې کې هغه تابع دي چې کوم فعل هغه ثلاثي او مجرد او مصدر به هم ثلاثي مجرد او کوم فعل ثلاثي مزید دي نو مصدر به هم د شانته ثلاثي مزید دي دغه شانته رباعي مجرد او مزید راغله نو مصدر او دا مشتق په دې ثلاثي مجرد او مزید فيه رباعي مجرد او مزید فيه کې د خپل فعل تابع د فعل ثلاثي مجرد او مصدر به هم د ثلاثي مجرد نه وي دا شان ته فعل رباعي مجرد او مصدر به هم د رباعي مجرد نه وي دا سان که هغه مشتق هغه فعل ثلاثي مجرد او مشتق هم ثلاثي مجرد وي او هکذا رباعي دا مصدر او مشتق دواړه د خپل فعل هغه تعبیر په دې کې مثال نه هغه ظاهر دي لکه مثال په تور ضاربون دا ضاربون اسم مشتق ده لکه څنګه چې د دې خیال ضربه ثلاثي مجرد او دا شان دا ضاربون هم ثلاثي مجرد دی دا الف پکې زائد دی روح کې اصلي په دې کې صرف هغه دوا ترا او باندې دا شان د ثلاثي مجید په مثال لکه مجتنبون نو مجتنبون اجتنب یجتنب اجتناب باب استعال دی لکه څنګه چې خیال د دې هغه ثلاثي مجید فيه دا شان ته دا مشتق هم ثلاثي مجید فيه دی دا شان د دې مصدر چې اجتناب هغه ثلاثي مجید فيه دی او دا شان د رباعي مجرد مثال لکه مدحرج او د مزید فيه مثال لکه متسربل وغيرها دا په خپل فعل تابع په دې حالت کې بل لکه څنګه چې فعل کې دغه هفت اقسام یا ده اقسام یا څلور اقسام راځي نو دغه څلور اقسام په دې مصدر او مشتق کې هم راځي نو په دې ټولو کې هغه جاری کیږي چې کوم احکام په دغه فعل کې جاری کیږي باقی پاتې شو هغه جامد نو جامد هغه بیا په اعتبار د تعداد د حروف سره هغه په درې قسمه ده یو ته ویل کېږي ثلاثي بل ته ویل کېږي هغه رباعي او بل ته ویل کېږي خماسي به هغه اسم جامد د ثلاثي نه کم ناراضي او د خماسي نه زیات ناراضي او فعل هغه د ثلاثي نه کم ناراضي او د رباعي نه زیات ناراضي بل هغه د فار وجه دا چې فعل خو د ثلاثي نه کم ناراضي دوه حرفي ناراضي ولې که فعل دوه حرفي راشي نو اصل بنا د کلمې هغه په درې حروفو ده نو په دې وجه باندې اصل بنا کې کمواله راځي او یا دا که فعل ثنائي راشي نو بعد وخت یو کلمه د اعلال په وجه باندې حذف کولې شي یو کلمه د اعلال په وزن باندې حذف شون یو کلمه پاتې کیږي وس وقف کو عربی کلماتو کې او په عربی ژبه کې هغه بالکل جائز دی او صحیح دی نو په دغه یو کلمه باندې چې توقف کو کې د وقف په وجه ولا هم ساکن کې چې ساکنه کې ابتدا به ساکن راځي او دا محالت نو په دې وجه فعل هغه د دوه کم نشي راتللی او دا شان تجیسم هم د دوه کم نشي راتللی او مراد د اسم نه اسم متمکن دی ګور اسم غیر متمکن هغه د کم هم راتلی شي لکه مونږ وایو کنه په اسماء کې من وایو ما وایو نور وایو نو مراد د اسم نه اسم متمکن دی چې دا د دریو نه کم نشي راتلی باقي اسم غیر متمکن هغه د حرفي هم راتلی شي او بل دا چې فعل د رباعي نه زیات نه راځي نو د هغې وجه دا چې فعل د رباعي نه زیات څنګه نه راځي خماسي وغیره که چېرته فعل خماسي شي نو بعضې وخت کې د فعل پسې ضمایر متصل کېږي یا دې پسې نور هغه شیان علامات د فاعل وغیره متصل کېږي نور اعرابي متصل کېږي نو دغه فعل کې کدا شیان وسره متصل شي نو فعل به بالکل ثقيل شي حالان کې فعل ثقيل دی خفت غواړي نو په دې وجه زیات نشي راتللی دا شان اسم هم له خماسي بنت حرفي نه زیات نشي راتللی د وجه دار چې په اسم د خماسي نه زیات راشي نو دې کې هم ثقل راځي او بل دا چې بعد وخت په یو کلمه باندې بیره دوه کلمو هم خیال کولی شي نو په دې وجه هغه نشي راتللی نو اسم جامد په اعتبار د تعداد د حروف سره په درې قسمه شو یو ثلاثي بل رباعي او بل خماسي به هر یو په دې کې په دوه دوه قسمه شو ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید دي رباعي مجرد رباعي مزید دي خماسي مجرد خماسي مزید دي دغه تقریبا شپږ قسمونه په کې هغه مجموعي جوړي به په دې کې اسم جامد خو له شانه مشتق نه وي نو په دې کې به د حروف اصلي او دا شان د زوائد هغه په خپل پر نفس کې غیله اعتبار وي دا باندې وی چې د فعل ماضی د واحد مذکر غایب څخه کې کدرې حروف اصلي راغلي او هغه اسم جامد ثلاثي مجرد نه ځکه چې د فعل دا اسم جامد خو له شانه جوړ شوی نه وي نو چې شانه جوړ شوی نه وي د خپل صيغه اعتبار وي نو تعریف د اسم جامد ثلاثي مجرد بلاسي کو چې اسم جامد ثلاثي مجرد هغه اسم ته ویل کیږي چې په هغه کې درې حروف اصلي راغلي وي هیڅ یو حرف پکې زائد نه وي لکه رجلون رجلون کې درې حروف دي او درې واړه اصلي دي په وزن د چا باندې ده فاعلون باندې بل هغه اسم ثلاثي مزید دی چاته ویل کیږي نو اسم جامع ثلاثي مزید دی هغه اسم ته ویل کیږي چې په دریو حروف او اسلم کې یو حرف زائد هم راغلی وي لکه حمار قوتن د فعال باندې نو په حمار کې د حامیم را حروف اصلي الف پکې زائد راغلی بل رباعي مجرد چاته ویل کیږي اسم جامد رباعي مجرد هغه اسم ته ویل کېږي چې په هغه کې څلور حروف باندې راغلي او هیڅ یو حرف پکې زائد نه وي لکه جعفر په وزن د فعل باندې نو څلور حروف کېږي او څلور واړه اصلي دا شان ته اسم جامد رباعي باندې فيه هغه اسم ته ویل کېږي چې په هغه کې څلور حروف اصلي باندې یو حرف زائد هم راغلی لکه قرطاس نو قرطاس کې دغه الف زائد راغلی باقي نور حروف په کې هغه اصلي دي په وزن د اعلال باندې او بل خماسي مجرد چاته ویل کیږي نو اسم جامد خماسي مجرد هغه اسم ته ویل کیږي چې پنځه حروف اصلي کې راغلي لکه مثال راکړې سفر جلون په وزن د فعل لون باندې نو په دې کې پنځه حروف راغلي پنځه واړه اصلي دي دا خماسي مجرد او بل خماسي مزید به هغه اسم ته ویل کېږي چې په هغه کې پنځه حروف اصلي باندې او حرف زائد هم راغلي دي لکه قبع ترا په وزن د فعل لا باندې نو په دې کې وسغه اخر کې الف دا زائد راغلي دي دا خماسي مجرد نو اسم جامد په اعتبار د تعداد په حروف سره د غتري قسمونه اول نه جوړيږي او بیا په هر یو قسم کې دوه قسمونه جوړيږي نو مجموعي اقسام هغه شپږ شپږ شو چې د هغې نه تعبیر کیږي په شش اقسام سره اخر کې مصنف دا هم د توایي اسم جامد دا هم په اعتبار د انواع او حروف سره په دې کې هم هفت اقسام راځي دا هفت اقسام لکه څنګه چې په فعل کې جاری کېدل په اسم جار اسم مصدر او اسم مشتق کې جاری کېدل دغه شان دغه کوم اسم چې هغه جامد وي نو په هغه کې هم دغه راځي هم تقسم چې په هغه کې صحیح مضاعف و غیره معمول دا ټول پکې هغه راځي دا بیان د هغه اسم چې کوم اسم کې مصنف تقسیمات کړو هغه د بیان هغه د ابواب ده تاسو یو ځل عبارت وګورئ هغه اسم برسي قسمت اسم بدرې قسمه ده یو مصدر بل مشتق او بل جامد مصدر چاته ویل کیږي مصدر عام کې دلالت کونت برکاره مصدر هغه اسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي په کار باندې په حدث باندې په وصف باندې ودر اخر معنی فرضی او په اخر د معنا د فرضی کې دن یا تن باشد دن یا تن لفظ راغلی وي چون اکثر بوزدن لکه مثال د ضرب معنا ذاتن نو اخر کې دال او نون راغلي والقصد قصدن اخر کې تا او نون راغلي او دلالت کوي صرف په وسط باندې ومشتق ان کې بل مشتق دې مشتق تعریف دار چې بر اورته شوه باشد اسفیال چې را وستل شوی وی د فعل نه او د فعل نه جوړ شوی وی او دلالت کوي په ذات نه او وسط باندې لکه ضارب او مثال طالبون اسم فاعل او سرون دا اسم علی ته غلط نو تعدد مستقاف ته هغه اشاره ده چې مستقاف هغه ډیر زیات دي وزن دا تقسیم چې مصنف د اسم کم کړي دی اقسام او تعداد بنا په مذهب د بصریین باندې بنا ده ځکه دا بصریین په مذهب باندې اصل هغه مصدر ده نو په دې وجه باندې د غسل قسمونه جوړي باقي د کوپیینو د مذهب موافق هغه په دوه قسمه وایي اسم یو مشتق او بل جامد د هغه په نسبت باندې مصدر دا هم د مشتقاتو نه دی نو هغه داخل دی په مشتق کې نو د هغه په نسبت باندې به هغه دوه قسمونه جوړیږي یو مشتق او بل جامد او دا تعریف چې کوم مصنف د مشتق په کې بر اورته شوه باشد استعال دا تعریف هم یا بنا د مذهب د کوفیینو باندې نو مصنف د خپل هغه پسندیده او خوښ مذهب ته اشاره وکړه چې اگر چې تقسیم هغه ما په مذهب د بصرین باندې کړی دی او زما په نسبت دی راجح دا راځي دوه قسمونه دي او دا اصل د دې دغه لپاره د شیان لپاره اصل ولا رفعل دی د فعل نه جوړ شوی دی او یا دا خیال موږ چې اشتقاق عام دی په مذهب د بصرین باندې دا تعریف دی کیږي اشتقاق په ذات کې لکه ضرب ده ضربون مشتق ده او کبیر واسطه وی لکه مثال متاول یذریبو ضاربون و غیره کو واسطه ده ضرب باندې مشتق ده د هغه په نسبت باندې دا تعریف نه کی بل و جامد عام کې نه مصدر باشد و نه مشتق جامد هغه اسم سمول کیږي چې نه مصدر وي او نه مشتق وي دلالت کوي په ذات باندې او نه د چانه مشتق شوی وي نه د څوک مشتق وي نه مصدر باشه دا مطلب چې یعنی دنه څوک جوړ شوی نه وي مشتق شوی نه وي او نه مشتق دا مطلب چې نه د چانه مشتق ده او دلالت کوي صرف په ذات باندې نو دې ته ویل کېږي جامد لکه مثال رجل و جعفر مصدر و مستقبل ذکر یو ثلاثي و رباعي مجرد و مجرد فيه بي باشا مصدر او مشتق په شان د خپل فعل باندې ثلاثي رباعي مجرد او مزيد به راځي او کېدې شي وهم باقسام تحتانا صحيح وغير منقسم مشور او هم لد اقسام ته چې غلط اقسام کوم دي صحيح محمود معتل وغيره دغه اقسام ته تقسیمي دغه هم فکر راځي وجامد په اعتبار د تعداد حروف او اسم جامد په اعتبار د تعداد د حروف سره هغه په درې قسمه ده مجموعي اقسام اشتو جوړيږي دا وایي یا لازمي باشه یا بس لازمي کثیر حروف د اصلي په قرار کې ویل کارا جوړي او ومزید فی یا مزید فی وی چې په درې حروف اصلي کې یو حرف زائد هم راغلی ویل د قیمار الف په کې زائد ده یا رباعی مجرب باشد چې څلور حروف یې اصلي پکې راغلي وي لکه جعفر ومزید فيه او بل مزید فيه لکه قطعات چې په څلور حروف یې اصلي کې یو حرف زائد هم وي یا خماسي مجرد یا و خماسي مجرد وي چې پنځه حروف پنځه واړه کې اصلي وي لکه سفر جلن ومزید فيه او بل مزید فيه لکه قبا ترا چې یو حرف پکې زائد هم راغلي وي چې اسم هم تقسیمې ده هم تقسام وتا ثلاثي مجرد مزید و غیره ته تقسیمې ده صرف دومره فرق و چې اسم جامد هغه قوماتي مجرد او مزید راځه نو به څه وجه و چې مصنف خیال کې دومره دې تفصیل وکړ اسم کې کم او حرف کې بالکل ونه دا هغه نه جواب دی چې څون کې نظر د سرتیانو هغه متعلق وي تر ګردانونو پورې او ګردانونه ډېر څور هغه په فعل کې راځي په اسم کې کم راځي او په حرف کې بالکل نه راځي نو په دې وجه هغه فعل تفصیلا ذکر کا تقسیمات وغیرہ په کې وکړو او بیا اسم کې هغه کم وکړو او حرف کې بالکل نه لري کړی دا وایي ثم فعل تصريفات بسيار دارت ندارد وثم كي فعل زياد گردان لرل وإسم كم أو إسم كم لرل وحرف مطلقا ندارت أو حرف مطلقا لري لهذا نظر ترتي بشتر متعلق بفعلات دې وجنه نظر د ترجمه هوا اکثر متعلق دي ترجمه پوری هغه کی تفصیل کوي اسم کې کم ته او حرف کې بالکل نه باب اول در بیان سیاق مشتمل بر دو فصل